سوره تغابن مدنی سورت ته په دې کې اتلس آیاتونه دي او دورو کوګانی دي تلس آیاتونه او دورو کوګانی او دغه سه 241 پکې کلمات دي 241 پکې کلمات دي او 1070 پکې حروف دي 1070 پدې کې حروف دي په دې سوره تغابن کې سوره تغابن کې وجه تسمیه صدا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن دا معلوم شه پکې نازل شوه د پس د سوره تحریم نه سوره تحریم نه پس نازل شوه دی او د سوره صف نمخ کې نازل شوی دی حالت جمعی کې 64 نمبر صورت ته د قران په حالت د نزول کې 108 نمبر صورت د قران دی 108 ما قبل سره ربط دا دی او په دې صورت کې تفصیل د اهل ترغیب او د ترهیب دی ترهیب یا رول ترغیب برنګ استقول موضوع صورت صدا چې آیات انفسیه او افاقیه دا دعوت ورکه اتباع د رسول ته او داغه اتباع وتا او اتباع د رسول چې دا فوز عظیم د پرز د قیامت باندې لوی کامیابی ده دین لوی کامیابی بل نشته د لومبه رکو خلاصه چې دا عین موجود صورت تاغه سره د بعض دلایل د توحید یسبح لله بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله تسبیح بیان الله د پاره ماغس ومنکم کافرون اوس به دې یو اشکال دا وشي چې د کافر ذکر اول ولې وکړو فمنکم کافرون ومنکم مؤمنون اول د کافر ذکر وکړو بیا د مؤمن اول د کافر ذکر ته ضرورت جواب مفسرین کوي چې چونکه کافران په تعداد کې دغه وخت کې زیات او قسم زیات دي د کافر تعداد په مقابله د مسلمان کې دا زیات دي نو ځکه اول د کافر تذکره وشوه والله علیم بذات الصدور الله عالم دې په بیت د زړونو باندې الم یاتکم آی ندی راغلی تاسو لا نبا الذین خبر دا خلکو کفرو چې کافرانو من قبل مخکې د دینه فذاقوا وبال امرهم پس اوسکه تاسو عذاب د معاملې د د دنیا ولهم عذاب الیم د د پار عذاب درناک دی ذالک بانه کانت تاتیهم رسلهم دا په دی وجه پتا کی سرا والله غنی حمید الله تعالی غنی دی حمید دی تعریف کړي شوی زعم الذين كفروا ګمان کوي هغه کسان چې کافران دي الله یبعثو ان دې خبرې لن یبعثو چې دې بنی شو چتول بعد الموت قلت ورته وای بلا وربي بلکې قسم دې په خپل رب باندې اقسم بربي فآمنو بالله ایمان راړي په الله باندې الرجوع الیه بعد الموت یعنی هغه طرف ته راځي کېدل لپس د مرګ نه نو فآمنو بالله ورسوله پس ایمان راړي په الله باندې او پر رسول داغه باندې والنور الذی انزلنا او پاغه نور باندې چې کوم مونږه نازل کړي دي والله بما تعملون خبير الله پاغه عمل چې کوم تاسو کوي خبردار دی یوم یجمعکم لیوم الجمع پکم ورځ چې جمع کی تاسو لرا لیوم الجمع چې هغه جمع د جمع ورځ ده په یوم لجميع الاولین والآخرین یجمع الاولین لیوم الجمع هغه ورځ چې جمع کیږي با اولین او آخرین ذالک یوم التغابن دغه ورځ د ظاهرې دلو د غټي او د زیان ده نغه ورځ د ظاهرې دو د غټي او د زیان دا الله فرمای ومن یومن بالله چا چې ایمان راړ په الله باندې و یعمل صالح او عمل وکړو نیک نو یکفر عنه سیئاته لری بکی دین گناهونه دد و یدخله جنات تجری او داخل بکی ددر په داسې باغونو کې تجری من تحت الانهار چې بهیږي باغې نه لاندې نهرونه ما اصاب من مصیبت الا باذن الله ما اصاب من مصیبت الا باذن الله دا نبرسیږي سم مصیبت ما اصاب من مصیبت نرسیږي سیو مصیبت الا باذن الله مگر دا په اجازت د الله سره په حکم دا غ سره په مال کې نه په اولاد کې سم مصیبت چاته نرسیږي مگر دا په حکم د الله تعالی کی وی بل چا په حکم سره دا نکیږي نو من یومن بالله یهد قلبا چا چې ایمان راړ په الله باندې نو یهد قلبه یاد للصبر علی المعصیه یاد قلبه چا چې ایمان راړ په الله نو دا غزړو نو لار به وخای زړه داغتا لار به وخای زړه داغتا والله بكل شيء عليم الله پارس باندې عالم دی واتیو الله واتیو الرسول اطاعت کوي دا الله او اطاعت کوي د رسول فین تولیتم کجری تاسو مقواړو فینما علی رسولنا نو خبر دا د بلنا زمونږ پر رسول باندې البلاغ المبین رسول ظاهر دی الله لا اله الا هو الله غزاد ته چې نشته بل معبود لایق د عبادت مگر یو هغه دی چې بعض کسان د هجرت نه پس په مکه کې مسلمانان شول او اهل عیال ورله د هجرت اجازت ورنکړو الکه دغه وخت کې هجرت فرض و داغي بارک د آیتونه نازل شوی دي وان تعفو اي اتركوا عقابهم بترف بترك النفاق عليهم وان تعفو کچر عفو موکړه وتصفحو اي تعرضوا عن توبيخهم اعراض موکړه داغیر توبیخ نه وتغفرو او بخنه موکړه نو فإن الله غفور رحیم نو پتا کی سره الله تعالی بخون کې مهربان دی انما اموالکم واولادکم فتنه خبر داد بلنا تاسو مالونه اولاد تاسو فتنه تون د امتحان دی بلیه لکم دا یو لوی امتحان دی تاسو د پاره والله عنده اجر عظیم او الله چې دغه سره اجر لوی دی لمن جاهد فی سبیله فتقوا الله ما استطعتم ویریږي تاسو د الله نه ما استطعتم واسمعوا ویریږي د الله نه څومره طاقت لري واسمعوا واطيعوا ووري تاسو وعظ د الله تعالی واطيعوا او اطاعت کوي د امر د الله تعالی لامر الازواج والاولاد ومن یوق شح نفسه او هغه څوک چې وساتل شو او هغه څوک چې وساتل شو د بخیله د خپل ځان نه فاولائک هم المفلحون دغه خلک کامیاب دي ان تقرض الله کچری تاسو قرض ورکا الله لا ان تقرض الله کچری تاسو الله لا قرض ورکو نو قرضا حسنا قرض حسنا یضاعف لكم پدې چې د يهودو کوم اعتراض او داغي جوابونه غټول تفصيلي ذکر شوی دي مخکې که خیال کې مرضی یاد دي کنه سوره حدید کې په باسو شلو غوندي او مخکې تیر شوی دي تفصيلي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا التکی ان تقرض الله قرضا حسنا کچری تاسو قرض ورک الله لقرض حسنا یضاعف لكم ويغفر لكم ابدا لنورم دبل کی ويغفر لكم او بخنبو کی تاسو ته والله شکور حلیم الله شکر گزار دے په تاخير د عقوبت سرا او بردبار دی حلیم په تاخير العقوبت شکور قدردان دی د شکر گزار او قدردان دی عالم الغیب والشهاده عالم دې په غیب باندې او گواه دې حاضر ناظر دې هر یو ځای کې غالب دې هر څه باندې العزیز غلبی والد الحکیم حکمت والد په مهلت ورکولو کې